کم خلکو چې د خپل رب دعوت قبول کړو دا غوي د پاره بهتري ده او چا چې دعوت قبول نکړو هغه کو چری د ځمکې د ټول دولت مالکان هم شي او دومره ورسره نور هم شامل کړي نو هغه به د الله د عذاب نه د بچ کېدو د پاره دا ټول هرڅو په فدیه کې ورکولو ته تیار شي دا هغه خلک دي چې بد حساب به ورسره کیږي او دا غوي زه دوزخ دی او ډیر خراب زه دی